مولانا علی قطری سے دا دور تفسیر قرآن چې په مدرسه دارالقرآن کالو خان کې په سن 2006 کې شوې ده د دې د ملایدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124「ونادوا اواز بوکی اصحاب الجنت خاوندانو د جنت ته ان سلام علیکم چې هر کله دې پتا سو باندې لم يدخلوها دی بنی داخل شو هغه ته او هم یتمعون او دی به امید کوي دا عرفه په دې چې کم نه سوق بې نه بازوي چې په دې باندې با د کفار معصومان دي زرارو المشرکین معصومان د کفارو په ناس ځکه هغه سامان لري کړي بازوي په دې باندې با خلک ناس وي چې هغه نه مور پلار خپي مور پلار ته خپي په دغه ځای بناست بازوي چې جهاد ته بغیر د مور پلار د اجازه نتلی ناغي به دغه ځای ناشتي بعضې وایي چې په دې به هغه څوک ناشتي چې د هغې اعمال هغه برابر یو بدی یو برابر وي نیک اعمال او بد اعمال یو برابري نو په دا اعراب باندې بناشت او امید کوونکې به چې موږ به الله جنت ته داخلي د دیو جن حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمایي د اعراف کسان یو کسی ابو یا الله ملک مې دې ځای نه اخوا کې چې د جهنم د تپ نه اخوا شم ما لګه هو کې نو الله به خدا نه اخوا به کې دی بیا وی یا الله دا سه لغوند د جنت د دروازې ته میکا لګا خو وی نور څه خو بنه غواړي وینا جنت دروازې ته بوزي ال دکینو سړی خوندار کې چې دې کې سوق دي دې بیا وی الله لګ می وردن نه کدا سه لګو نو بیا تر دې پر ځای خپل مقام ته ورسی انسان خو ایرسناک دی خو دې خو په نیکو باندې لس نه کې کان چې دنیا کې رسو کې او نیکه وکي نو اعراف علا په دغه ځای باندې بناشتي عادي بنه جنت دایسه مخصوصي او نه دو دوزخ دای چې درمیانه حالت کې وي سو تکلیف په دې باندې دی الله وی دی به هم یتمعون عادی به امید کوونکی په دغه ځای وایذا صرفت او کله چې به اختیار واړول شي افسار سترګې ردی تلقا اصحاب النار په طرف دو زخیانو قالو بوی دی ربنا ارب زمنگا لا تجعلنا مگر زمن مال قوم الظالمین سر د قوم ظالمانو نه چې دوزخان والو تاسو وګوره دا غیغه دغه ویني بچي خدای مونږ ته وسات وانا د اصحاب الاعراف او عزبو کې خوندان د اعراف رجال اصلو تعرفون اهاولا الذین ایدا کسان دی اقسمتم چې قسمونه کول تاسو لا ینالهم الله چې ور بنکی ته الله برحمه خپل مهرباني تاسو به مؤمنانو پر ټوګه کولې چې دا دې څه ځان ته کې منډي وای ا قران لذي او درس لذي او دغزي دا دې اوسګار دی او داري الله وی ډیره خراب او بیا به دا قسمونه خوري هلته او دا تماشې به کوي چې ودی له الله له درجه ورکړي الله ورته وي او دخول الجنت داخل شي دروازې له جنت ته یا ادخل الجنت داخل شي جنت ته لا خوف علیکم نه به پتا سبحان سیرا ولا انتم تحزنون انا بتاسو غم جنې ونا دا आवाज بو کې اصحاب النار خوندان نور اصحاب الجنت خوندانو د جنت ته دا به داسې د دې غټ غټ منګي د مټکی عمرانار داسې امونه غټ غټ خو هغه عمر طاقت په الله جنتیان لور کړی نه چې دی د اخوري د ځخیان د خلک به تاسو وبراش وای بچ موږ نه لګي وبرات وکې کنه یا دا تاج سکیلی انار خو دغه نه لګرا کې را لکنه دی ورته سوې دی ورته وای قالو وای جنتیان ان الله بشک الله حرمهما حرام کړو دا دو حرام کړی دا دواړه سيزونه علل کافرین په کافرانو او با خوراک په تاسو باندې تاسو باندې باندې زي الذين کسان اتخذوا وزداسوکو داغي بیان الذين دا کسانو اتخذوا چې ولو دینام دین خپل لهوان لقوم یؤمنون د پاده قوم چې یقین کوي بیا تخویف دنیوی و تاسو نبچ ځان نبچ کوي د ګناورونه کفر شرک نه ځان نبچ کوي وره د خلکو انجام حقیقت وره حال ينظرون د انتظار نه کې الا تاویلا مگر د حقیقت داغي یوم پاوز باندې یاتی چراشی تاویلو حقیقت داغی یقول الذین وای با کسان نسو چیر کلو دا روز د قیامت من قبل و مخکر دینا قد جاعت په تاثر راغلو رسول راغلو رسول ربنا پیغمبر پیغمبران در رب زمون بالحق او پرشتنی سره او حق مسله بیان کړو خو دینو منلې نو آلته بیا وی فهل لنا ایشتر منګل را من شفا څوک شفارسی فیشفعو لنا چې شفارسو کې زمونږ د پاره او نور دوه یا واپس لړ شو مونږ دنیا ته فنعمل ان عمل بوکو غیر الذی سوا دا غینا کنا نعمل چې کلو مونږ په دنیا کې قد خسرو یقینا تاوانیان تاوانیان کړو انفسهم خپل ځانونه وزل عنهم او رک بشر دینا ما اعسو کانو یفترون چې دې رزانه جوړول چې پیدا کړ اسمانونه او الارض ازمکه فی ستت ایامن پشپغل ازو کې دا صورت عکس د انعام او پشان د میدیو سورۃ المائده دو باب و ناغیکم اول کې رد شرک فعلی او بیا رد د شرک اعتقادي وو نه پشان د مېدې دی اول کې رد د شرک فعلی بیان شو نو وس رد د شرک اعتقادي شروع کو او دا سورۃ الانعام دوی سیو ناغه کې اول کې رد د شرک اعتقادي وو او دویمه کې فعلی وو نه دا عقص دا غیره نه ځکه دې زینا رد د شرک اعتقادي او اثبات توحید شروع شو ثم بیا دا خبره موره ثم بیا برابر شوی دی ثم بیا دا خبره مولی استوا چې برابر شوی دی علی عرش او پارش باندې یغش الليل النهار پټیش په پرز باندې استوا علی العرش لکه موږ د شیخ الاسلام ابن تیمیه مخکې دغه بیان کو چاغه مجسمه ویلو وی پارش باندې الله داسې برابر ناس لکه چې په دې منبر کې ناست پاغه درو پاغه جوړ شي وی حالان کې هغه نور د کتابونو عقیده واسطیه وګورئ پای کې دا خلق ورته کم نه کړل د استوا معنا چې کم دین امام مالک رحمت الله علیه هغه کوي استوا څه ته وی الاستواء معلوم و استوا برابرواله معلوم دی خو وکیفیته مجهول کیفیت یې پرد مجهول مونږ ته پته نشته چې الله څنګه ناست وکیفیته مجهول والایمان به واجب وسؤال عنه بدعه ایمان به زمونږ واجب دی چې څنګه الله برابر دی او تاسو کول دغه باره کې نه دا بدعت دی چې الله څنګه ناست الاستواء ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار اوس دا غي سمرا تبارک الله برکت چون کې هغه الله دی رب العالمین چې پالن کې د مخلوقات دی ادعو ربکم رب الرخبل تزران پاجز سره وخفی او په پټ سره و پټا پټ سره الله رب لای او دعا چې کم دین دعا عبادت دی او عبادت نامین بالجهر هغه په پټ سره وایا عبادت ته او امین دوام ده دکه سه دعا حسن بصری رحمت الله علیه غ فرمایي چې دعای سری د دعای جهری نه او یا درجه بهتره ده نه بهترواله مونږ لټو کنه غورواله لټو نو پټه دعا د الله نه غواړه ستا د الله سره راز دی وی خدای داسې درا کې دارا کې ها بچم کې دشمن نه دا نه ته اوس خلکو ته سلا وره نو پټه دعا د جهرینا او یا درجه بهتر ده یو دا دلیل چې ادو ربکم تزرعا و خفیا انه بشک د الله لا يحب المعتدين نغخي زیاتی کون کی او زیاتی سوق دی زیاتی خور اے رافعین اصواتهم فی الدعاء یخرجو رو باسی نباتو زرغون خپل بیزن ربی په حکم در خپل سیز مکه چې وی ناغه زرغون خکې والذي او اغز مکه اخبو ساج خرابې لا یخرجون رو باس الا نکدا مگر ګندګیا د مشرک او د منافق زړه هغه پشان د خراب ازمکه دی چې تاو ته بوته خراب خبره برو بس او د مؤمن زړه هغه پشان د پاک ازمکه دی هغه چې زرغونین توحید او سنت او قران هغه پکې زرغونیږي کذالک دارنګین صرف الایات اړوړو منګه دلایل لقوم یشکرون د پاده قوم چې شکر گزار دي دلیل عقلی په اثبات توحید بیان کو دلیل عقلی الله ذکر کی د انبیاونا هم په دې مسله باندې لقد ارسلنا نوحا یقینا علی کلو منګا نوح علی السلام الی قومه قوم خپلتا فقال پس یا قوم عبد الله ای قوم زما بندگیو کې دی والله مالکم نشتر استاد پارا من الین بل مدګار غیر او سوا د الله نه وان بیاو په دې تکالیف تیر کړی دي او اول تکلیف په دې مسله نوح علی السلام تیر کړو او هغه ویلو انی بشکذو اخاف یریګما علیکم پتا سبان دی عذاب یوم عظیم دا عذاب درځلوینا قال الملأ اوس قوم جواب ورکي بیان یو کنو وی مانو الله وینا قال الملأ وی غډلې من قومي د قوم دا غنا ان بشک مونږه نراکا ولتتقو دیر پاچو یریګه د الله د نافرمانی نه ځان بچی د الله د نافرمانی نه ولعلکم ترحمون یقینا تاسو باندې به رحم شي نسو کړل غي فکذبوه پس دی درو جن کو هغه بار بار فانجیناه نو بچ کوم هغه ولذین کسان ما هو چې هغه سره فلفل کې پکشته کې واغرقنا الذين بچ کوم هغه کسان کذبو چې درو جن کولې به آیاتنا حکمونه زمون انهم بشکدی کانو دی قومن امین یو قوم لاندو و الی عادن لګل من عادیانو تا خهم یو داغینا هودا هود علی السلام هود علی السلام دغه مسله کړي وا سی ویلو قال وی یا قوم زما قومه عبد الله عباد کوي خاص د الله مالکم نشتر استاد پارا من الہن بل مدگار غیر او سوا د الله نه او بلغکم رسوم تاسو ته پیغام در خپل او زه استاد د پاره خیر خوې کون کې امانت ګرم آیا ناشنا غن لتاسو دا چراغ تاسو ته نصیحتو د طرفه در تاسو نه په سړي باندې چې تاسو نه دی د دې لپاره چې یری تاسو وذکرو یاد کې اذ جعلکم کلا چې وی ګرځولې تاسو خلفاء او سیدونکو من بعد قومین من بعد قوم نوح پس د قوم د نوح علی السلام نه چې عبادت کو د الله وحده یک یوازې هغه سره چې یو الله رو بلې زمونږ د امدګارن سن شي کوله و نظر او پری د مونږه ما سو کان یا بدو چې عبادت په کو ابا او نام شران زمون فاتنا پس راول مونږ ته به ما عذاب ته دنا چې تی وعده کې مونږ سره ان كنت من الصادقين کچره ته درشتنو نه قال ويهود عليه السلام قد وقع پتا سر را بشي ماضی را خو مضارع په معنا د یقیني را بشي په تاسو باندې مر ربکم د طرفه درف تاسو نه رجسن عذاب او غضب او غصه د الله اتجادلوننی ایا تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماء فاغنمونو کې سمیتموها چې تاسو غیلرا انتم تاسو و اباکم مشران تاسو ما نزل الله ندر علیکل الله بیا پدې من سلطان دا دوی سیو پشان د مېدی یعنی پشان د سورۃ المائده او اواکس د سورۃ الانعام سورۃ المائده کې اول رد د شرک فعلیو بیا دوی مې سکی رد د شرک اعتقادیو دی صورت کې اول ایسه کې اراد د شرک فعلی وکاو نو بیا دوی مېسا پاک رد د شرک اعتقادي شروع کو او پاغي واقع د انبیاء علیهم السلام او صورت کې دولس نمونه د هلاک شو قومونو هغه بیانې دلې درې داوی د صورت وی یو تسلی پیغمبر تا فلا یکن فی صدرک حرج منه دویمه داوا او په دغه لومبنه داوا واقع د موسی علی السلام چې لکه څنګه موسی علی السلام رنو تنگ کړي دا چې تب مړنه تنگای دویمه داوا اتباع ما انزلا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم او پاغي واقع د ابلیسو چې ابلیس کې اتباع ما انزل را نغلو ناغه پلانت شو رسوا ذلیل شو او درې مداوا ودو مخلصین له الدین داور توحید او پاغي واقعات د انبیاء علیهم السلام بیانولو واقع د نوح علی السلام او داوود علی السلام وز دې ځکه درې مواقعا په دغه درې مداو باندې سورۃ الاعراف تم سپاره دا آیت 3 او یا 73 نو دا واقعا په غدرې مداوه باندې او دې ته دریم دلیل نقلی وایي د صالح علی السلام نه په اثبات توحید او پرد د شرک ویلا ثمودا او لګلو سمودیانتا خاهم یو داغي صالح صالح علی السلام قال و صالح علی السلام یا قومي ازما قوما اعبد الله عبادت کوي صرف دی او الله مالکم نشتر استاد پارا من الہن بل مددگار غیره سوا د الله نه ایا یو پیغمبر یا قوم وی نوح علی السلام یا قوم وی هود علی السلام یا قوم وی صالح علی السلام یا قوم وی او شعیب علی السلام یا قوم وی رست راځي داولی اشاره دی توا چې هر پیغمبر आवाज د قومیت پورته کړو اے قوم زما اے قوم زما اے قوم زما ا د قوم خیر خوای چې کم دین هغه لټول و ځکه یا قوم وي یا قومیت ته ادم غصبیت ته نه عصبیت دا خشین دی ا قومیت شتا لکه دلته پیغمبر وای قد جاءتکم ځکه هغه دا معجزه غوښته و صالح علی السلام ته ویلو چې مونږ کوم معجزه غواړو هغه تا مونږ ته پیش کا مونږ و ایمان وروړو د چې کله صالح علی السلام معجزه پیش وا او اوخ هغه پیدا شو نو بیا غي سوکلو دا غي به قدرې وکړه واسکرو یاد کې اجالکم کله چې وی ګرځولې تاسو خلفا خلیفہ گان من بعد عادن پس تو عادیانو نه وبوعکم او زه در کتا استا فل ارض پنما کی ودا احسان د الله یت کې چې تاسو باندې کړل یهود علی السلام دا قوم چې هغه تابع نشو د یهود علی السلام الله تبا کړو لکه تاسو ما غسیه تاسو هم تبا کی تتخذون جوړوي تاسو من سهولها پس مې سه دا غینا قصورن بنگلې وتنحتون الجبال او جوړوي تاسو غرونو کې بویوتن کورونه سم اموار از مکه باندې بیلولې بنگلې او قلاګانې جوړول غرونو کې ګټي هغه به توګلې او بغیر څه د مسالینه د تشو ګټو آبادې به کول فذكروا پس یاد کئ اعلی الله احسان د الله ولا تاسو استدعفو چې کمزورې ګڼل شي لمن یعنی اچاتا امن منهم چې یقین کړو پدې کې د صالح علی السلام تابعدار ته وي اتعلمون آیات تاسو پوهیږئ ان صالحان چې بشک صالح علی السلام مرسل من ربه را لګل شوی دی د طرفه در خپلنا آیا دې ارشاد او د نبوت کړی دا علی السلام لري شاء الله نبوت ورکړل ناغي سووي هغه صرف دانه چې نعم ځان خلاص کو نه د صالح علی السلام تایید کې او داغه ملګرتیا کوي قال او دې ان بشک منګا بما په هغه مسله باندې ارسلا چې را لېږل شوی دی به پاغه مؤمنون یقین کون کیو منګه د صالح علی السلام تابعداریو دا صرف نه وای چې په حق لري په حکم دی او د حق تابعداریم کو او په صالح علی السلام باندې فتوی ملګوله لکه وشتمه سپار کې وراشي سورۃ القمر کې چې په صالح علی السلام باندې فتوا لګولا ځکه چې انبیاء علیهم السلام یوازې انکار نه دا غینه بلکې بد رد هغه تویل او دا غینه انکار کول او بیا فتوا په هغه باندې لګول سورۃ القمر وشتم سپارا 15 آیت کې وایي آیا نازلېږي راولل شي د باندې دا قران یعنی دا کتاب یعنی وحی من بیننا پمن زمون کې بل هو کذاب اشر بلکې دې درو جن دې شرارت لري عادت یې لور کړی شو وحی د تیله حکم راغی دا دروغ جن دی او شرارت لري شرارت خبرې کوي پته په لاجده ولګول الته مفرد راوړل دي او دلته جمع راوړل فعقرو خپې دوخي والی دا ولې کار یو تن کړو او هغه یو تن شهید کړو خپې ول په والی په توره خدا نورو دی پر زو دا ذکر اورو چې څوک دا وای چې دی په خدای سره والده دا خپیو خو والی یا بلو خبر والی نو الله وینا واتو او سرکشی وکړه عن امر ربهم د حکم در خپلنا وقالو وی دی یا صالح ای صالح علیہ السلام ایتنا را ول من تاب ما عذاب تعدنا چې تمنګ یری دا غینا یا د وادي نشي چې ته واده کې مونږ سره ذالک وعد غیر مکذوب خپې والے دا غوخي نو وی صالح علی السلام فائدہ والے په خپل زینو کې درې ورځې ذالک دا وعدن دا سوا درا غیر مکذوب چې نه درو جن ودا وعده دا دروغ نه بلکې دا وعده صحیح ده او پتا سو د الله عذاب دا به کم دین راضی ځکه الله وایي رسالات ربی احکام در خپل پیغامونه در خپل احکام در خپل ونسحتو اخر خواهی میکلا لکم ستاد پارا ولكن لا تحبون الناصحين لیکن داسې خلک چې محبت نه کوي د خیر خوې کوونکو سره اوس دا چې صالح کله چې غیمل شو عذاب پر راغی صالح علی السلام وی قال یا قومي قال یا قوم وی دین سما موتا ثابتی چې مړي ژوند دي وی مړي ژوند دي یا وته مړي وای یا وته ژوند دی وای نو سما موتا دین ثابتی صالح علی السلام مغی ته وی لیکن د صالح علی السلام د ځکه مطلب او افهام ورکول ندی چې ندی پویږي داغه مطلب افهام ورکول غیته نو چې قوم زما او تاسو ما پیغامات د الله رسول او تاسو هغه ونه منلو عذاب در باندې بلکې دا به تور افسوس هغه وي به تور افسوس چې کم نه هغه دا وي او کچری بیا هم سماع معتاد دلته کې د صالح علی السلام ثابت شي نه دا معجزه صالح علی السلام دا معجزه د صالح علی السلام دا په دې باندې بلم سو مړی عام چې کم نه نشي قیاس کړي او د صالح علی السلام دا خبر هغه وخوا چې کله عذاب نه دراغلی وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی دا عذاب نه دراغلی او دا صالح علی السلام چې کم نه دا ویږي او یا بطور افسوسه لکه یو لوکی هغه ته وی پلاني ځای ته مزه او اخوب شي او یا مل شي نو ته وی تا ته خو ما ویلو کن چې دغه ځای ته مزه دا غوري سو دا هغه پویږي پویږي نه چې دا هغه مور پلار غني افهام مطلب چې دی غني پویږي بلکې به تور افسوس وي چې تا ته مونږ ویلو چې تا ته مزه کړ صالح علی السلام تاسو ته ما ویلو کړ چې شرک مکوئ داسې زه د وینات کې په تیش کې رااله چې دی اړه د غزې باشندگان اړه غنن لا ویو با څه شابه داخله ولی انهم بشکدی اناسن داس خلق د ایت طهرون چې ځان پاک پاک کوي هدي ځان پاک غني مونږه پلیت غني نه په دې پلیت کې دا پاک بیا څه کې خوې باسه لره فانجیناه دا الله عذاب پغیراغی هغه سړی نو مطلب دار او دا خزه چونه په دې عذاب راغی اشاره دی ترا چې دا غ پردو سړو سره پاتې شو ځکه وی کانت من الغابرین هغه پردو خلکو سره پاتې شو کنه په عذاب کې پاتې شو په دې وجه باندې ځکه من الغابرین و امطرنا علیهم او را ورول من په دې باندې متورا باران د کانو د اور کانی هغه پیراغلل فانظر وګورا کیف کان سرنګ شو عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو وز بیا د شعیب علی السلام په دغه دوی مداو باندې داغه دلیل نقلی اثبات توحید او رد شرک ویلا مدینه او لګل موږ مدین ته خاهم یو داغینا شعیب شعیب علی السلام فافل کلا پر اور کوي پیمانه والمیزان طول ولا تبخس الناس او کم ور کوي خلق ته اشیاء هم سيزونه داغي شعیب علی السلام قوم او دا تاجرانو تجارت په کو سوداګری به کولا اغستل خرصول به کول ناغی ته مسله توحید بیان کړه او بیا غ جریم غی ته پګوت کړو چې تاسو کې خدا دا جریم دی ور د نزان بچ کئ ولا تفسدو او فساد مکوي فل ارض پزما کې بعد اصلاحها پس اصلاح دا غینه څه مطلب صالح علی السلام وی تاسو فساد تاسو کې او بی دینه ودر کې زر عالم ما اصلاح تاسو شروع کړل نو چې کوم اسلام او کړل هغه په فساد باندې مبدل وای کنه ذالکم دارنګ تاسو ذالکم دا کار خیر لکم غره استاد پاره وطائبتن بلدلا لم یؤمنو چې یقینا نه کړي فصبروا پس صبر کوي حتا تر دې پورې يحكم الله چې فیصله ولګي الله بیننا پمن زمون کې چې فیصله وکي الله پمن زمون کې وهو دغ الله خير الحاکمین ورا فیصله کون کړي نو قوم جواب سوکو قال الملأ الذين او دډلې دا کسانو نه عاد معنا دانه چې واپس کیږي به تاسو بیا خو دا غي مطلب دا و چې کنه دی مخ کې ور دي په کار کې اور دی په دې بی دینه کې دي شاملو نا او لتعودن او لتسیرن او یا بکیږي تاسو فی ملتنا په طریقو زمون کې قال شعیب علیہ السلام اولو کنا اگر چې مونږه کارهین بدګنون کی واستاسو دا طریقې دا خو د نفرت طریقې دي قد افترینا یقینا جوړ بکمنګا علی الله فالله باندې کذ بندرو ان عدنا کچر شمنګا فی ملتکم طریقو تاسو ته بعد اس پس داغینا نجان الله منها چې نجات را کړ د الله مونږ ته مونږ ته الله نجات را کړ دی نیا خدا دا چې تابعدار د شعیب علی السلام دا وای چې مونږ وو ولغې کې خو الله مونږ ته پیغمبر راولېګو او د هغه بيدینې نه او د جهل طریقون الله مونږ له نجات راکو ولی مونږ شو هغه کې وما يكون وما يكون لنا انر مناسب مونږ لرا ان نعود چې مونږه فيها پدا طریقو کې الا ان يشاء الله ربنا مگر کچر غواړي رب زمون څه مطلب الله خوخره کسو ک الله بلار کی بل خبره ده نور الله مونږ ته هدایت را کړی دی وسع ربنا ورغل دی رب زمونږه کول شین ار اسست علم په سلام او هغه دوی چې مونږ تاسو طریقې او غدین وسع ربنا ورغل در رب زمنګا کل شین ار اسست علم په پوی کی علی الله خاص په الله باندې توکلنا منګ ځان سپارل دی او ربنا اے رب زمنګا افتح فیصلو کې بیننا په من زمن کې و بین قومنا په من د قوم زمن کې بالحق او فرشتنی باندې شعیب علی السلام دعا الله دربار کې کوي الله مونږ ردینا خلاص کړي دعا دې ترا چې الله دې باندې عذاب راولي او مونږ ته خلاص کړي وانت تو خیر الفاتحین ور فیصله کوونکې وقال الملأ الذين او دډلې دا کسانو نه کفرو چې انکار کړو من قومه د قوم دغنه لئن تبعتم کچره تاسو تابعدارو کړه شعیب ان شعیب علی السلام انکم بشک تاسو ازل لخاسرون شیبا په دغه وخت کې د تاوانیانو نه کداغه مسله ومنله داغه تابعداري مو کنه تاسو با بلار شي او تاوانیان بشي اوسم دغه یاره که دا مسلې تاسو منه دا نه وینئ نو جو بس خراب بش تاوانیان به مو کی وینه نه وای تاوان کیږي نه فائدہ من کیږي وای فاخذتهم الرجفه پس ولي زلزله فاصبحوا پس دی فی دارهم په کور نخپل کې جاسمین نسکور الذين کسان دا آ کسانو کذبو چې درو جن کوي شعیب بن شعیب علی السلام کألم یغنو فیها لکه چنو د ادازه کې پرون داس الله تباو برباد کړو چې تابو کې دلته رسوک ګرځي دلی ندي دلته رسوک پیدا شوی ندي الذين عاكسان كذبوا چې دروجن کوي شعیب بن شعیب علی السلام کانو شدی هم الخاسرین د تاوانیانونه د انبیاء علیهم السلام په بیان کې فائدې ډېر زیاتې وي یو داو چې د الله دین رسول دویم د قوم سره خیر خوایو او دریم دا دی چې قوم لا بچاو د الله د عذاب نه دارنګې د غریبانو ملګرتیا او د ظالمانو مقابله دې زم شعیب علی السلام وی ونصحت لكم خیر خوې مې وکړ ستاسو د پاره فكيف عسى پسرنګ بشي غم زما علا قوم کافرین پاکوم کافر باندې وما ارسلنا فی قريه وز دې ځکه الابتلاء بالنعم والنقم هغه کوم نه ذکر کوي ودی باندې منګه علی منګ نیولې دي اهلها خلق داغه بالباسای په تکلیفونو مالونو او زرعی د بدنونو یا خو هغه باندې عذاب مال راغله دی دولت راغله دی په پسونو راغله دی او یا پاغي باندې بیماری و باغانې اگر راغله دی لعلهم یزرعون د دې لپاره چې دی عاجزو کې الله تعالی نو چې کله پاغه باندې دی صحیح نشو ثم بدلنا بیا بدل کمنګا مکان سیئت الحسنتا په زیر تکلیف باندې خوشحالي تکالیف هم منتلر کړل خوشحالي عام پر اسم کړی حتا تر دې پوري عفو چې زیات شدي عفو په معنا د زیاتې دلو لکه حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام فرمای قصر الشوارب وعفو اللحیه د بریت لندول او د ګری وګدول نو عفا په معنا د زیاتېدو حتا تر دې پورې عفا او چې زیات شو دي وقال او دې قد مس ابا ان زرع او یقینا رسیدلو مشران زمنګ ته تکلیفونه او سرع او خوشاله دا سړی دا سره غلو په خوا زمنګ مشران باندې کله به سخت رااله او کله پیرات رااله آ کافر مشرک دی او چې مؤمن دی دی به د الله د عذابونو نه هر وخت یریږي امید به د رحمتونو ساتي او یره د عذاب بکی واستخفی فی دنیوی اولم یهدی اینه د معلومه للذین کسانو ته یرسون الارض چې اخلی زمکا من بعد اهلها پس دوسیدون کې داغینه یارسون الارض چوه غست از مکامن بعد اهلها پس دو سیدن کړه د خلکو کما چې مخ کې الله عذاب سره تبا کړلو او دی په استوګ نه وګرځول الله نشاو کچر او غالو منګه اسبناهم هلاک بکو دی بذنوبهم په ګناو خپل سره څنګه چې هغه متبا کول داسې دین تبا کول شم کچر دی راه راس او صحیح لار ته ناراضي ونتبعو او مهر لګو منګه علی قلوبهم پزنو دی باندې فهم لا يسمعون پس دی ناوری د الله کتاب تلک القرى دا کل دی نقصو چې بیانو یې مونږ علیک تا تا من انبائها واقعات داغي چې الله دا مونږ وخت په وخت تاسو داغي واقعات بیانو چې دې خلکو دا جرم کړ دا سي عذاب پر راغی دی دا سي خلاف کړ دا سي عذاب پر راغی ولقد جاءتهم یقینا راغلو دیتا رسولهم پیغمبران بالبینات فخکارو دلیلو څه مطلب دا نه چې کنه دلیل وته نو بیان کړي دنیا وته نو بیان کړي او بس الله په عذابونو دا سره واستلو نه نه الله په چا باندې ظلم او زیاتې نه کوي لکه څنګه چې موسی علی السلام مسله توحید رسول واړې نو تنکړې د تکلیفونو باندې د کسې ته ومزلنه تنګې نه دیږي کې دغه واقعا د موسی علی السلام ځکه پیش کړي الله وی فظلمو بها نو دی ان ظلم کو اغه سرا یعنی انکار او کو داغینا فانظر پس ګورا کیف کانا سرنګ شو عاقبت المفسدين انجام د فساد کوونکو وقال موسی او موسی علیہ السلام یا فرعون او فرعون انی بشک ذو رسول پیغمبر ما من رب العالمین د طرفه د پالن کی د مخلوقات نه او دې کې یا فرعون او فرعون دی ورته نه چې فرعون سیبو اے فرعون صاحبہ نه صاحب ماهم نشتري خو دا الله نه فرمان دی کافر مشرک دی بادشاہ دی فوج او وسیل اوزار اسباب ورسره دي ظاهري طاقت ورسره دی موسی علی السلام د بو کې ناراضي و یا فرعون اے فرعون اے فرعون د حق پرس کار دی چې د باطل پرس نه نه یریږي د ظالم بادشاہ نه سترګ نه سوځي د ظالمانو نه ستما او لالچ نوي بلکې دا کسې برملا چې کم نه اعلان کوي او مسله بیانوي د دې وجنه د شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت الله علیه متعلق راځي چې هغه سوکرالو وته ویره د منګه لک سکار د کوم سره لړی نه وی ټیک ده شفارس کې چا بوته نو تاتاریانو لا داغي چې کوم مشر چنګیز اغلې بوته داغه دربار داغه زه تللل چې کله هلته کې لړل نا چنګیز وی دا سه مسخره غوندې ټوکی کولی یره جی تاسو سره راتلې او زبر درغلو ما تاسو سره راتلې او تکلیف مو کو زبر درغلو ما نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او ورته وینا نه دا الله قانون دا نه دی دا الله قانون دا دی چې موسی علی السلام فرعون پسې لګلو فرعون موسی علی السلام پسې نه ولګلو دې کې لوی خبره او لوی مقصد پکې او چې هغه په پویدل او یا الله قانون چې کوم نه دار چې موسی علی السلام فرعون پسې لېګلو یعنی حق پرس ظالم پسې لېګل دی ظالم حق پرس پسې نه دی لېګل نه ته ظالمې او زه حق پرستم ځکه وی موسی علی السلام یا فرعون اے فرعون انی بشک از رسول پیغمبر ما من رب العالمین د طرف عاد پالن کې د مخلوقات نه او دا چې هر دور کې حق پرس علماء आवाज پورته کړی دی ناره پورته کړی ده منصور عباسو داغه دربار ته علما تلیو پای کې یزید ابن هارون او دارنګې دو ملګری هغه سره نورو چې کله هغه لړلو د منصور بادشاہ دربار ته لړلو ناغه کې تقریر کړي او بیان شروع کو ورته ګور ظلم او زیاتې کې د خلکو سره او دا سي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې په مسله دا قران کریم چې کمونه جیل ته هغه ورزول شو چې دا خلق القرآن دی دا مخلوق دی هغه وینا دا مخلوق نه دی نو پاغي باندې هغه جیل تکو او आवाज یې لګولو ایتونی من القرآن و سنت زمات یو دلیل قران نه راولې سنت د پیغمبر راولې چې دا مخلوق دی او کدا کلام د الله دی او د قدیم دی پاره جیل ته ورواچول و سره د ملګری نورو اسحاق ابن ابن راهوی او دارنګ یو بل مرګرو اسحاق ابن ابراهیم چې کله جیل کې دا دو ملګری ورته وی علما چې دا څه به کو چې دی وخت به دا مسله غلی کو او چې کله امن راشي نو بیا به مسله خیر دې پورته کو خو دی وخت به غلی کو چې رجیل وسو هغه وینا هغه خرجیل وته لاغوي من پکې نه یو او هغه چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه وینا وې سبال او بیا زمونږ نرسته چې څوک راشي یا حقیقن په معنا ثابت ته په ما باندې حقیقن ثابت ده دا وینا مضبوطه کما چې زی ویما چې هغه د الله د توحید ده لا